د وطن پرستي ځای د سیکولر قانون د سیکولر مذهب مطابق وطنیت پرستي ونیول د وطن پرستي ځای د سیکولر مذهب مطابق وطنیت پرستي ونیول نو بیا یو څو ملکونو نه علاوه د ټولو ملکونو کافرو عقیده و اعمال د وطنیت پرستي شول ښه د کومو ملکونو والاو نظریه د وطنیت منل اصل کې د ولاو د برا یعنې د دوستي او د دښمني اسلامي عقیدې نه انکار کول دي. نو یو طرف ته لا اله الا الله کلمه ده ښه چې هغه د اسلامي عقیدې مطابق د تعلقاتو اصل بنیاد دی د تعلقاتو اصل بنیاد دی. نو ملل متحده کښې چې کوم دفاعي جنګ دی هغه د وطن هغې ټوکړې نه وې چې هغه وطن د هغه حدود د انګرېز مقرر کړي دي ملل متحده رسمي کړي دي او سیکولر حدود دي اسلامي حدود نه وي او چې کوم د اسلامي دفاعي جنګ دی او امن تېره ده. اولنی مقصد زمونږ په جنګ کښې او زمونږ په جهاد کښې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين محترم مسلمانان ورونو مخکې مو د جهاد تعریف او ځنې مقاصد واورېدل اوس د الله تعالی په توفیق سره هغه حکمتونه بیانوو چې د کومو دپاره الله رب العالمین جهاد فرض کړی دی او مشروع کړی دی نو اول خو زما عزتمندو الله رب العالمین د دنیا دا نظام د دې لپاره پیدا کړی دی چې د الله رب العالمین بندګي پکې وشي او د الله رب العالمین عبودیت پکې متحقق شي او د الله دین پکې قایم شي خو دغه مقاصد تر هغه وخته پورې لاس ته نه راځي تر څو جهاد منځ ته نه وي راغلی د الله رب العالمین لپاره جهاد نه شوی اولنی حکمت د جهاد د حکمتونو نه هغه دا دی چې د الله رب العالمین دین په ځمکه باندې قایم او حاکم شي او د الله رب العالمین عبودیت په ځمکه کې متحقق او ثابت شي دویم الله رب العالمین شرک نه خوښوي او چې کله جهاد نه وي نو د الله رب العالمین سره د شرک سلسلې شروع کېږي او شرک ډېر لوی ظلم دی او لوی فساد دی ان شرک لظلم عظیم نو جهاد د دغه ظلم او د دغه فساد د دفع او د دغه د ختمولو لپاره الله رب العالمین مشروع کړی دی او همدا حکمت یې له قرآن کریم کښې بیان کړی دی لکه چې رب العالمین فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه د کفارو مشرکینو سره جهاد کوئ جنګ کوئ تر دې پورې چې د الله رب العالمین په ځمکه باندې فتنه پاتې نه شي فتنې نه مراد غالب کفر یا شرک یا د دین نه د توحید نه د خلکو د اوړېدو اسباب دي نو جهاد به تر هغه وخته پورې کوئ چې دا ختم شوي نه وي ویکون الدین لله تر هغه وخته پورې به جهاد کوئ چې دین او عبادت یوازې د الله رب العالمین وګرځي قانون یوازې د الله رب العالمین حاکم شي نظام یوازې د الله رب العالمین ومنل شي د دې په مقابل کې چې څومره د نړۍ نظامونه دي او خلکو د ځانه را جوړ کړي دي که هغه جمهوریتونه دي که سیکولر نظامونه دي که نور دي او که نور دي چې هغه ختم شي او یوازې د الله رب العالمین دین نظام او قانون حاکم شي نو فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین الله رب العالمین فرمایي که خلک د شرک او د کفر نه بند شو د دین نه د اورېدو اسباب یې بند کړل بې هېڅ زیاتی نه شته دی مګر په ظالمانو باندې درېیم حکمت د جهاد د مشروعیت د هغه دا دی چې الله رب العالمین ټولو خلکو ته هدایت وکړي او د اسلامي دعوت په مخ کې چې کوم خنډونه او عقبات موجود دي د هغې ازاله وشي هغه د منځه لاړ شي لکه په دې زمانه کې چې جمهوریت د کفري دعوتونو لپاره دروازه خلاصه کړې ده او په اسلامي دعوت باندې پابندۍ نه لګولې دي د دې په مخ کې خنډونه ایجاد کړي نو د دغه خنډونو ختمول چې د ټولو نه مخکنی خنډ جمهوریت دی او بیا پکې دننه نور دي نو دا د سج نه چپه کول دا د جهاد مقصد دی د جهاد د مشروعیت حکمت دی څلورم حکمت د جهاد د مشروعیت د پنځو مهمو ضروریاتو حفاظت دی چې الله رب العالمین په ټولو انسانانو باندې د دې حفاظت فرض کړی دی چې یو د هغې نه دین دی دویم نفس دی درېیم عزت دی څلورم عقل دی پنځم مال دی که چېرته جهاد نه وی نو مسلمانان مسلمانان نه پاتې کېدل د دوی دین د دوی نه اخیستل کېده د دوی نفسونه حفاظت به نه وی د دوی عزت به خوندي نه وی د دوی عقل به ورځ په ورځ خرابېده او د دوی مال به محفوظ نه وی خو د جهاد د مشروعیت په نتیجه کې الله رب العالمین دا پېنځه ضرورتونه ساتي او محفوظوي او کله چې جهاد خلکو پرېښوده نو دغه ضرورتونه ټول د تاوان سره مخامخ شو او کله چې الحمدلله جهاد ژوندی شو نو بېرته دغه ټول ضرورتونه د مسلمانانو محفوظ شو او انشاءالله تعالی محفوظ به وي پنځم حکمت د جهاد د مشروعیت نه هغه دا دی چې دا سبب دی په ځمکه کې د تمکین او د الله رب العالمین د شریعت د اقامت همدارنګه د دیني او دنیوي فساد د دفې لپاره لاره ده شپږم حکمت د جهاد د مشروعیت هغه دا دی چې ظلم دفع شي او حق د حق په توګه وپېژندل شي په ځمکه کښې فساد ختم شي لکه الله رب العالمین فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین که چېرته د الله رب العالمین دا پکول نه وی خلکو لره بعضې په بعضو باندې نو په ځمکه کښې به لوی فساد رامنځته شوی وی خو الله رب العالمین د لوی مهربانۍ خاوند دی په مخلوقاتو باندې دوی ته جهاد مشروع کړ چې په نتیجه کښې ظلم د منځه لاړ او حق د حقدار لپاره ثابتېږي اووم حکمت هغه دا دی چې جهاد د ولاو د برا د عقیدې د عملي تطبیق سبب دی ولا دوستۍ ته ویلی کېږي او برا دښمنۍ ته ویلی کېږي او دا دوه اصول دي د الله رب العالمین د دین او د ایمان چې کله دا اصول په یو انسان کې را شي نو دا د عقیدې بنیاد دی عقیده په دې باندې ودرېږي او چې کله دا دواړه اصول مات شي نو بیا عقیده د منځه ځي عقیده بیا نه پاتې کېږي او کله چې جهاد وي نو دغه دواړه اصول ژوندي پاتې کېږي دوست ته به دوست وي او دښمن ته به دښمن وي او چې کله جهاد ختم شي نو بیا دغه اصول ختمېږي د دې وجې نه د کفارو دوو کارونو باندې ډېر محنت روان دی یو په دې باندې چې د مسلمانانو د منځ نه جهاد وباسي او دویم په دې باندې چې د مسلمانانو د زړونو نه د کفارو کرکه وباسي د دې لپاره دومره مصرفونه دی کوي چې اندازه نه شته دی او دې لپاره دوی غټې غټې پروژې په کار اچولې دي پوره پوره مذهبونه یې جوړ کړي دي، ګوندونه یې جوړ کړي دي، د تقارب د ادیانو په عنوان باندې دی په ټوله دنیا کښې کار کوي، وسطیت او د اعتدال په عنوان باندې کار کوي، دا دوه هدفه لري چې یو د مسلمانانو د کفارو د منځ نه کرکه وباسي او دویم د مسلمانانو د منځ نه جهاد ختم کړي. اتم حکمت د جهاد د حکمتونو نه هغه دا دی چې د مسلمانانو عزت وساتل شي، د دوی شان او مرتبه او د دوی شتون خوندي شي. په تاسې څه شوي دي چې د الله په لاره کې جهاد نه کوئ حال دا دی چې کمزوري سړي او ښځې او ماشومان چغې وایي چې ای ربه د دې کلي نه چې اهل ظالم دی مونږ وباسه او زمونږ لپاره د خپل طرف نه دوست او مددګار وګرځوه نو دا اتم حکمت دی د جهاد د مشروعیت د حکمتونو نه نهم حکمت د جهاد د مشروعیت د حکمتونو نه دا دی چې په جهاد سره منافقین ښکاره کېږي په جهاد سره د مؤمنانو او د کافرو او منافقانو تر منځ تمیز او جداوالی را ځي الله رب العالمین په جهاد سره صفونه پېدوي او په جهاد سره صفونو کښې تصفیه را ځي الله رب العالمین فرمایلی دی ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه الله رب العالمین نه دی چې مؤمنان په دغه حالت پرېږدي لکه په کوم باندې چې تاسې اخیستی همداسې به مزې کوئ سهولتونه به کاروبار به کوئ خوراک او څښاک به کوئ او دارنګه خوشحاله په راحت او اطمینان کې ژوند به کوئ حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې ناولې د پاکو نه جدا کړي وما کان الله لیطلعکم علی الغیب او الله رب العالمین نه و چې تاسې ته په غیبو باندې خبر در کړی وی او دا منافقان تاسې همداسې سره پېژندلې وی چې دا پلانی منافق دی او پلانی مؤمن دی نو هر چا ته خو بیا منافق او مؤمن سره نه معلومېږي نو دا بل عظیم مقصد دی او عظیم حکمت دی د جهاد د حکمتونو نه چې منافقان د مؤمنانو نه جدا شي صفونه سره پېښ شي او حدیث کښې راغلي دي نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به دا ټوله دنیا دوو خیمو کې تقسیمېږي په یوه خیمه کې به مؤمنان وي منافقت به پکې نه وي او په بله خیمه کې به ټول کفر وي ایمان به پکې نه وي نو دا د جهاد په واسطه باندې دا خیمې سره پېلېږي د جهاد په وجه باندې دا صفونه سره پېلېږي لکه دا خلک چې وایي چې د مخې سره وژل یې کول ماشومان یې وژل زنانه یې بې عزته کولې که نه تاسو خو هلته وایي څه برخورد یې کول هغې ساحې ته راغلو دومره ښه وضعیت یې سره کړی چې اول ما سره بیا نورو خلکو سره چې ولاکه نه ګل ګزار په کړی وي نه ور نږدې شوي وي او تلاشي مې په رقم برابره وه او شریعت باندې ټول حقوق یې برابر وه پلنکي مامند کي دسي خلک ماشومان يې وشلول او زنانه يې کور نه بوتلې پلنکي ځای نه يې دسي وکړل پلنکي ځای الحمد لله موږ خو پکښې هغه هيڅ هم ونه کتل دغلته خلک دنيا بنديان موږ په مخ دوه مياشتو کښې موږ سره دنيا بنديان ووته راغله پوه شوې چا سره ظلم زيدی دي که خپل شريعت هغه فيصله ورسره کېږي چې کوم هغه د کړي هماغه ورسره کېږي الحمد لله موږ سره پښتنې ته کښې کښتونه د کړي صرف بده خبره مې راته نه ده کړې ستاسو یاره په دا غږ د زړه څپډ او له واښو له لرې خبره چې ما دا خبره مې درته رد کړې دلته ته راته ووایه ګرانه جمهوري خانه چې محکمې قضا ده محکمه ده که نه بې همدې ګناه وژني دي او د مخې سره څوک نیسي او د مخې سره وژل دي تاسو سره قاضیان څارنوالان تحقیقات کېږي او که نه څه مسلې روانې دي انشاءالله تعالی مونږ سره خو داسې خسته وضع روانه ده چې اسلامي نظام دی شریعت کار برابر دی مونږ ته چې کوم خلک رسي مونږ سره وضعیت ډېر جوړ دی بغیر قانوني کار مونږ سره شوی نه دی مونږ خدای رحم دی ټول ښه تنه خوشحاله یو خو د موږ ولس سره په دې نظر کار ولرودو که موږ به یو کار نه هم کولو نو تر څو نفرو څلور نفر ملکان وه هغو په نتیجه به بند هغه به هغو تر شا ولاړ وه نو هغه کوم کار چې په موږ شوی دی هغه په زور جبر باندې موږ باندې شوی دی نور داسې موږ نه لکه د امارت هلته دغه څنګه وه شریعت و نه و شریعت هغه و چې بس هغو خپلې شخصي ګټې پکې دي نو ما زه غریب یم منن دلته ناست یم چې راغلی یم خوندو د لاسه دلته ناست که شخصي ګټې هغو پکښې نه وای خو مونږ له دې څۀ لار ښودلې وه که نه لکه تاسې چې چېرته ښياوئ. د دوی ملکانو مشرانو خبره وکړله دا په دې پاڅون کښې مشرانو ملکانو څه رول ولوبوه د مشرانو ملکانو د لاسه څه وشو څه ولس ګټه وکړه که تاوان یې وکړ. ضلالت سره مخ شو دا یې ګټه وکړه دې ځای ته راورسول بچي مو در په در شو کټ یې مو وکړ ضلالباد ته ځه وي خدای ته دا پته هم نه لګېږي چې مړه دي ژوندي دي پوه شوې دا یې مونږ ګټه وه. د هغې له بعده ماته وي. ښه دلته بند کښې ښه یم او دلته یې وژل. دلته یې مونږ سره وضعیت ډېر برابر دی شکر الحمدالله دا دوې میاشتې مونږ کېږي مونږ باندې اوسه پرې چا لاس هم نه دي جګ کړی شرعي نظام یې ښه جوړ برابر دی. ته الله اکبره ولس ته څه څه وایې دې ولسونو ته چې بیا به ماشان د اربکیانو او امارتیانو او د دې مرتد حکومت خبرې ومني او که نه د خلافت د مجاهدینو پیغام او د خلافت د مجاهدینو مادې او شرطونه ومني ولس ته څه وایې زه ټول خوجړي ته دا پیغام لرم چې د خلافت په مقابل کې د نه راوځي که راوځي نو دا به د شریعت نه بهر کار وي نو زه دا زه دا غوښتنه تنې لرم چې دود په د پچیر د حال نه د پند واخلي چې پچیر سره کم حال وشو او کورنۍ ته څه ډاډ لري کورنۍ ته زه دا ډاډ لرم چې مونږ روغ جوړ یو خلافاظم دی بس دغه ځای کښې ناست یو او انشاءالله تعالی که ژوند باقي وي څه به د خیره خپلو کورونو ته هغو کښې مونږ ته پېدا دا ګټه مو پکښې ولده هغو شريعت کښې خو هغو نه کمي بندې وه چې بس هغو چرچ پسې د خپلې پېسې وي په ماپين کښې خپلې پېسې ځکه اوشلې اخستو خو دا چې تاسو راغلې تاسو چې چرچ بند دي نسوار بند دي چرچي له خوند نه ورکړي چې ما باندې چرچ بند دی دې کښې خو تاوان دی که نه نسواري له دا خوند نه ورکړو چې په ما نسوار بند دی الحمدالله قدرمنو اورېدونکو نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي سبا شپه چې بیا د یو درېیو نورو بندي ملګرو سره ستاسو درانه خدمت ته را ځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته المسلم بر الله مفتاح للخير ضروري واجبات په دې خپرونه کې په هغو ضروري او اړینو مسایلو بحث کېږي چې په هر مسلمان او مسلمانې یې پېژندل لازم دي لکه د کلمې شرطونه د توحید اقسام شرک او ډولونه کفر او قسمونه یې نفاق او انواع او دغه راز طاغوت له ټولو اقسامو سره د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ څخه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دلو ډېرو عزتمندو مسلمانانو وروڼو الله رب العالمين موږ تاسو ته یو دین رالېږلی چې اسلام دي دا داسې مزېدار او خوندور دین دی چې انسان راولېږي او په دې باندې عمل کوي دې انسان ته الله په دنیا کښې هم عزت ورکوي او الله ورته په اخرت کښې هم عزت ورکوي او چې انسان راولېږي د دې نه مخ واړوي او دارنګې بل دین پسې روان شي او په هغې باندې عمل کوي یا یهودیت پسې روان شي یا نصرانیت پسې روان شي یا علمانیت پسې روان شي دا ته الله ربالعالمین نه قبلوي خو لېکن الله رب العلمين ترې دا نه قبلوي، ځکه الله فرمايي، عاملة ناصبة تصلی نارا حامية عمل کوونکي به وي، دنیا کې به ځانونه ستړي کړي او ښه به ستړي شوي وي، خو لېکن بیا به مو ته الله وفرمايي، تصلی نارا حامية ځئ اور ته داخل شئ. وجداده محترمو! د دین اسلام نه مخ اړولی په نورو دینونو پسې روان شوي دي. مونږ تاسو له الله ډېر یو قیمتي او مزېدار دین را کړی چې هغه اسلام دی نو داسې خبرې شته په دین اسلام کې چې د هغې یادول او په هغې باندې عمل کول ډېر ضرور او لازم دي هغې ته واجبات ویل کېږي نو هغه یو څو مهمې خبرې دي یو د هغې نه دا خپل رب پېژندل دي دارنګې دا خپل دین پېژندل دي دا خپل نبي پېژندل دي نو زمونږ او ستاسو رب هغه ذات دی چې زمونږ او ستاسو تربیت یې کړی او دویم دا دا خپل دین پېژندل دا ډېر ضرور خبره ده زمونږ او ستاسو دین چې دی هغه اسلام دی ځکه اکثر خلک رالګېدلي دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم ما اسلام قبول کړی دی او د اسلام په نوم باندې ډېر نارواګانې کوي ډېر ناروا ناروا کارونه کوي چې هغه په دین اسلام کښې نه شته نو اکثر خلک ځان ته مسلمانان وایي او د اسلام دعوه کوي چې مونږ اسلام قبول کړی دی لیکن د اسلام چې کوم تعریف دی په هغې باندې ځان نه برابر کړی ځکه علماء د اسلام تعریف همداسې کوي هو الاستسلام لله تعالی بالتوحید والانقیاد له بالطاعه والبراءة من الشرک واهلي یوازې الله رب العالمین ته تسلیمېدل په یووالي سره چې یوازې د الله رب العالمین بندګي به کېدی شي ماسوا د الله رب العالمین نه د بل چا بندګي به نه شي کېدلی مونږ تاسو د الله رب العالمین ته په دې خبره باندې تسلیمېږو والانقیاد له بالطاعة او الله رب العلمین ته غاړه کېښودل په تابعدارۍ سره چې د الله رب العلمین هر یو حکم وي که په هغې کښې اساني وي او که په هغې کښې سختي وي نو موږ او تاسو د الله رب العلمین حکم ته تابعدار به یو که الله رب العلمین حکم وشي چې هجرت نو موږ او تاسو به هجرت کوو، خو موږ او تاسو باندې تکلیفونه راځي، بمبارونه راباندې کېږي، کورونه مو ورانېږي، دا هر څه به د الله لپاره وي، موږ او تاسو به الله رب العلمين ته غاړه کېښودلې په تابعدارۍ سره، هر یو خبرې ته به موږ او تاسو د الله تیار یو. چې مونږ او تاسو به خپل پېغمبر پېژنو، چې زمونږ او ستاسو نبي څوک دی؟ زمونږ او ستاسو نبي محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم عليه السلام دی، چې کله مونږ او تاسو دا وپېژنو، نو بیا به د هغې ټول ژوند مطالعه کوو، چې زمونږ او ستاسو نبي باندې کوم حالات تېر شوي دي، زمونږ او ستاسو نبي د دین اسلام لپاره کومې سختۍ او تکلیفونه تېر کړي. نو موږ او تاسو به هم د نبي علیه اسلام په نقش قدم باندې به ځو ګوره نبي علیه اسلام د الله لپاره دعوتونه کړي دي د الله لپاره هجرتونه کړي دي د الله ربالعلمین لپاره جهادونه کړي نو موږ او تاسو به داسې نه کوو چې یوازې صرف په دعوت باندې عمل کوو او بل طرف پرېږدو یا په بل باندې عمل کوو بل پرېږدو نه بلکې موږ او تاسو به د نبي علیه اسلام ټول ژوند د هغې مطالعه کوو، په هغه طریقه باندې به ځو، د هغې په نقش قدم باندې به ځو، چې کله موږ او تاسو دا کار وکړو، نو الله رب العلمین به زموږ او ستاسو دنیا هم ښایسته کړي او الله به مو اخرت ښایسته کړي. بیا دا خبره، د دین اسلام بنیاد او قاعده هغه دوه شیزونه دي، دې ته ښه متوجه شئ او په کلاو غوږونو باندې واورئ، د زړه په غوږونو باندې واورئ او په زړه کښې له ځای ورکړئ، دا ډېرې قیمتي او بهترینې خبرې دي، ښه ورته متوجه شئ، اول دا. چې یوازې د الله رب العلمین عبادت کول او په دې باندې امر کول نورو خلکو ته هم چې ای خلکو یوازې د الله رب العلمین عبادت کوئ یوازې د الله بندګي کوئ او خپل هم په دې باندې عمل کول او دارنګې چې یو کس رالږي په دې باندې عمل کوي یوازې د الله بندګي کوي د هغې سره د الله لپاره دوستي کول د هغې سره مینه او محبت کول قسم په الله نن چې خلافت اسلامي الله رب العلمین راوستی دی د هغې همدا مقصد دی چې یوازې د الله رب العلمین په ټوله دنیا کښې بندګي وکړی شي یوازې د الله رب العلمین قانون په ټوله دنیا کښې نافظ شي قسم په الله مونږ چې دا کلاشینو راوچتې کړي مونږ چې راوتي د هجرتونه هم د الله دپاره کړي دي قسم په الله زمونږ دنیا مقصد نه دی زمونږ مشري مقصد نه دی زمونږ پیسې مقصد نه دی والله العظیم زمونږ مقصد دا دی چې یوازې د الله رب العالمین دین د الله شریعت د الله نظام د الله قانون په ټوله دنیا باندې نافظ شي او په هر ځای کښې یوازې د الله بندګي وشي ما سوا د الله رب العالمین نه چې نور چا بندګي کېدلی شي هغه ختم شي زمونږ مقصد دا دی او دویم دا چې انسان را لږ وي، یوازې د الله بندګي نه کوي، بلکې د بل چا بندګي کوي، نو هغې ته به کافر ویل کېږي. او دویم بنیاد او قاعده دین اسلام دا ده چې یوازې خلکو ته د الله رب العلمین په توحید باندې امر کول او کوم کس چې را لږ وي، د الله سره په بندګۍ کې څوک شریک جوړوي، د الله رب العلمین سره په عبادت کې څوک شریکوي، د الله رب العلمين لپاره ځکه دا مشرکان دي او د الله رب العلمين د دين په مقابل کښې راوچت شوي د الله نظام ختمول غواړي د الله قانون د الله شريعت ختمول غواړي نو دې خلکو سره مونږ دې لپاره جنګېږو چې يوازې د الله رب العلمين قانون او د الله رب العلمين نظام په ټوله دنيا باندې نافظ شي د اسلام بنیادي دا دوه قاعدې دي، د دا دې یادول ډېر ضروري او لازم دي. الله رب العلمین دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را کړي. الله رب العلمین دې زموږ او ستاسو دا ناسته د خپل مخ دپاره وګرځوي. الله رب العلمین دې وکړي چې ټوله دنیا باندې د الله رب العلمین قانون دا نافظ شي. اقول قولي هذا. الله وبرکاته ستاسې نوم څه شی دی زما نوم خالص الله دی حنیف الله وروره څومره وخت کېږي چې خیاطي کوې پنا بس وروره زمونږ خو دا کسب دی تر پلار او تر نیکونو نه راپاتې دی بس همداسې وخت تېرېږي بچ کو را ځوانان کړو بس همدې خیاطۍ کښې وخت تېروو بس واړه غټ همدې کښې را غټ شو ماشاءالله نو استاذي دې چا سره یاده کړې ده چا سره دې خیاطي زده کړې استاذ دې څوک دی دا چې استاد څومره مشر ورور دی اوس د سیزر صاحب کې نور هر ورور بل مشر ورور نه څه زده کړې ده همداسې کورنۍ اول پلار نه هم زده کړې ده بس خیاطي او بس الحمدلله ښه صاحب کې تېر دی استاد زر ساعته پورې مننه الحمدلله افغان پېرو خو اوس داسې دي که نه چې مجاهد وروڼه دي بس شی در کوم پیسې را کړي رانه خو نې ورته ووایم چې دا شی په قرض نه در کوم بس زور زیاتی را سره نه کوي بس زه لاړم نې وړم بس چې څه وخت پیسې راوړم بیا بېوې سم بس جامې را کوي پیسې نغدې را کوي پخوا خو به داسې وي چې بس سل زره که درې سوه به بیا در کړم جوړه کالي په څو ګنډې؟ جوړه خو اوس مخکې هر رقم ګنډله څلور نیم سوه روپۍ پېنځه سوه روپۍ تېزه جوړه کراره بس اوس مجاهد ورور بس یو رېټ ټاکلی دی څلور سوه روپۍ که تېزه یې غواړې او که په کراره یې غواړې بس هماغه څلور سوه روپۍ جوړه ګنډو او بل داسې دی چې بس پخوا به طالب په هغه باندې زمونږ خیاطي ډېر تحیر کړی دی الحمدلله یو خو داسې چې خلافت په خاوره کښې پراته یو بس لمونځ اودس هر څه چمې سره ښه په وخت باندې بس کار روزګار مو الحمدلله پیسې راشي بس بل مجاهد له پیسې ورکړي بس پیسې مونږ ته خپله را رسېږي بس دلته څوک زیاتی نه شي کولی د چا حق نه شي خوړلی الحمدالله الحمدالله دا چې تاسې ډېر زیات خوشحاله یاستئ د مجاهدینو سره خوشحاله یاستئ تاسې ته به هم پته وي که تاسې هم چېرته لاندې سیمو ته تللي یاستئ نو خلک به زموږ په رابطه ستاسو نه قسم په قسم پوښتنې کوي خلکو سره دا پوښتنې دي چې مطلب د رسنیو او همداراز د کفارو طواغیتو او د کفر ملاتړو اسلامي خلافت ډېر زیات بدنام کړی دی وایي چې دوی ماشومان وژني خلک سره ظلمونه کوي خلک له کورونو وباسي داسې خبرې کوي د خلافت مجاهدین یې داسې بو بلا کړي دي خلکو ته حال دا چې بیا ځینې عوام هم د دوی په خلاف باندې پاڅون وکړي داسې خلکو ته یې څه پیغام دی مجاهدین په ټوله کښې خلک ورسره خوشحاله دي که نه؟ الحمدلله ډېر ورسره خوشحاله دي یا د مخکېني نه هم اوس ډېر خوشحاله دي ښه رویه یې ده ښه هغه یې دی چا سره زیاتی نه دی کړی چا سره ظلم نه دی کړی ډېر ښایسته روان دي او ښایسته ژوند او الله پاک دې دوی له ډېر هغه ورکړي عمر او الله پاک دې دوی کامیاب کړي او الله پاک دې په خپل نور څومره ډېرګ یې وغورې دي الله پاک ډېر کاندې نور او هېڅ څه زیاتی ظلم مې تر نن وخته پورې چا سره نه دی کړی الحمدلله ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ژوند او پخوا په څېر الحمدلله ډېر ښه دی اوس ډېره ښه ده چې تاسې خوشحاله یاست خلافت غږ راډیو واورې که نه او خلافت غږ راډیو الحمدلله هر وخت اورو زمونږ جمع په پابند شپږ بجې شوې ده خو راډیو چالان وي بس مونږ جمع له لاړ شو بس چې راځو شپږ نیم بجې بس بېرته راډیو ته کېنو ټول خلافت راډیو غږ راډیو هر څه خبرې مونږ اورو نو په اخره کښې تا ته کوم یو نظم نشر کړم څه درته نشر کړم چې. اوس ورور جانه زمونږ هغه نظم ډېر زیات خوښږي چې اخره کښې مونږ ته نشر کړې چې قریبا قریبا فسوف العجیبه قریبا قریبا فسوف العجیبه. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې مونږ ته مو وخت راکړ مونږ سره مو خبرې وکړې کور مو ودان ژوندي اوسئ. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کښې نیولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې طیبې مقاصد. د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا ماښام پېنځه نیمې بجې چې انشاءالله ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته